همدا راز د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه محمد هاشم لیک رالیږلی دی او پوښتنه کوي وایي که چیرې یو سړی د څلورو رکعتو نفلو نفلو نیت وکړي او بیرته ځینې پاته شي نو دا نفل په ده لازم دي او که دوه رکعته باندې هم خلاصیدلی شي حضراتو دغه څلور رکعته نفل چې دا سړي شروع کړه په کوم ځای کې ځینې فاسد شوه دغه نو باید تاسې لیکلي وای که داسې و چې په اول رکعت کې یا په دوم رکعت کې یا پر اوله ناسته په دغه وخت کې فاسد کړل نو پر ده هغه دوه لازم سوي دي هغه دوهم شفع د هغه د قضا خلاصېږي په علت د دې دا په د سمانیه کې راوړي د کنزو د قدوریو د هدایې شریفې هر کتاب په سمانیه کې راوړي چې دا د څلورو نیت دې وکړي په اول یا دویم کې دې لمونځ فاسد کړي دوهمه شفعه بیخي په هغه شروع نه ده سوې نو ولزم النفل بشروع چې شروع راشي که داسې و چې په دا اوله شفعه کې د دا لمونځ فاسد کړي په دومه شروع نه وسوې نو هغه دوه اوله شفعه به راګرځي چې اوله شفعه تامه کړه پر عبد ورسوله باندې یا پر اللهم ربنا دا دی ولاړ سوی دی رحمت الله علیه هغه وای دا شروع په نفلو دا چې د لکه نظر د نفلو که یو سړی را ولاړ شي وای څلور رکعته نفل دا پر ده بنده نظر دا څلور به ګرده کوي په دوه نه خلاصېږي دغه رنګه چې څلور رکعته نفل کوم مخ پر طرف د بیت الله شریف الله اکبر چې دا تحریمه یې وویل په نفت څلورو دا ګرده پر ده باندې واجب شو نو د ابو یوسف شاه مبارک پر مذهب صلات واحده ګرده وګوره ته او امام شاه مبارک په دوو خلاصي والسلام